ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله هست دانا رحمت للعالمین درود شریف وای زما محترم و مشران و کشران رونو د دې مجلس د تقاضا مناسب تقریرونه تاسو ما نه مخ کې زما د مرګرو واورید ز تاسو د دې علاقې باشنده يم بارها زما تقرونه تاسو اوریدلې دي زما خپل ځاني هم دا ځل شوق دا او چې د بار یو ملما راشي خار کې اکثر د بار ملمانه تقریرونه کوي زمونږ دی علاقې کې یو ملما دی تقریر کوي هغه تاسو مخ کې وکړه ماشاءالله خدای دې هغه ته جزای خیر ورکړي او تاسو ته دې خدای جزای خیر درکړي چې تاسو په ډېر شوق باندې دا غي تقریر واورئ زه لګون دی وخت د پاره تاسو مخه تا یو څو ضروری خبره ارز کوم او غنه پسته به دعا وشي ما چې کومه جمله د قران کریم ستاسو په مخ کې ولسته داغه مطلب دا ده چې اے ایمان والاو ادخلوا فی السلم کافا تاسو داخل شئ په اسلام کې کافا په مکمل اسلام داخلي کې په مکمل اسلام کې ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د لارو د شیطان ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین شیطان چې ده دا د انسان د پاره ډېر لوی دشمن دی دا د دې آیات ترجمه ده دا څه د خدای قهر ده دا څه د بې مطلب مخلوق زیات شوی دی چې پناه په خدای نه خزه پکې ځایږي او نه سړی پکې ځایږي او نه لارای پکې ځایږي او بد حال ته هم لنډه غونې چیرمن ورشه کنه عرض داو چې دا د بار وفات میاشتا یو خط وختي چار اولېګ هغه کې لیکلیو چې د بارافات کې دا سینماګانې ولې نه بندي دا خبر وړاندې ځکه کوم سړی به وي زما د خط جواب نشو عزیزا په اسلام کې دا نشتا چې په محرم یا بارافات کې د سینما بند شي اسلام کې دا نشته اسلام کې دا دی چې د اسلام ملکی پاغه کې بس سینما او دم توب او کنجر توب نه کوم ملک چې ځان ته اسلامی ملک وای پاغه ملک کې به د کنجر توب او د دم توب اډې نه احترام د بار وفات یا احترام د محرم دا معنا چې غانه بجانه دي بنشي او سینما دي بنشي د محرم د احترام د وجه ا د محرم د احترام د وجه نه باندې د شیاګانو دی یری باندې محرم مرمت چټونه مرو محرم د احترام وجه نه ا د شیګانو یری نو پر رادیو او ټلویزیون باندې لس ورځې چې ده غانې بجانې بندي او بارافات کې سنیان خودي خسیان د دوی تیار نشته نو ستاده پر بیسکوپ څخه بند کیا غانې بجانې څخه بند تاسو خیال راځي ارز به داو چې زه د دې په حق کې قطن نه چې یو مخصوص وخت کې دی یو دمتوب بند شي زه د دې په حق کې چې د کال دولس میاشتې دی په دارالاسلام کې کنجرتوب او دمتوب نه ستا د دې صوبې اسمبلی یو قانون پاس کړو چې ډمه باندې کړيږي په صوبه سرحد کې دا قانون اوسم شته تاسو وګورئ چې د چا واده به ډمه شوی او په بالا معنی کې خو ما خیال دې سور کفر دی چې واده یو دمه پکې ګډه نشي اوس تپوس دا او کوي د حکومت نه چې دا خو قانون دی چې په صوبه سرحد کې به ډمه نه ګډیږي اسمبلی دا قانون پاس کړو آیا دا اجازت ورکړي سو ولی دا روا او ناروا خو په خوا د خدای په اختیار کې د پیغمبر په اختیار کې په پا پاکستان کې روا او ناروا د پاکستان د افسرانو په اختیار کې په خوا د خدای خوخوا چې کم شی به روا کو کم به ناروا کو د خدای خوخوا نن د دوی خوخه ده چې د پاکستان افسر وي چې روا د مګړېدل د چاپلار په ناروا کړ بلکې اپ خپل پکې ناز اپ کی دا دا اورې دو درته نه وای اپ کی نو تما ته وایا چې اذا کان الغراب دلیل قوم اذا کان الغراب دلیل قوم سيهديهم سبيل الهالكين وای چې کارغه د قوم رهنمایي کارغه مخکې او مونږ ورپسې نو د کارغه کار څه دی د ګنګې طرف ته تلل نو سيهديهم سبيل الهالكين زرد چې هغه په خپلم د غلو د ډیران طرف ته زور کی او تاب مغه طرف ته بوز تو چې د کم ملک دنده د چا په لاس کې او په خپل ابستاو زما څه اصلاح کوي ابستاو زما څه اصلاح کوي دیو جنا خپل شي دا د افسرانو حال بل طرف ته تاسو خلک بار وفات جلسه دا او صاحب باته لګې دلی دي او را لې پکې کېناستي او ګنټه دوه تیرې شو را تخکاری چې جوړ ډاکټر فدا حسین حضور تډېره دواګانې او کې چې جنت ته بوزي جنت ته جنت ته نه اتی ته بوزي جنت ته ګورو مونږ ته ګورو بل طرف ته تاسو ځان ته وګورئ ځان ته ابل اورز زمونږه دکان مخه ته دو جنجونه سره مخامخ یو دای مخه متنو تروانو یو داغه مخه دی خور روان دوارو سره یو سره پولیس بینډو او بل سره دا کوسډب بینډو چې دواړه مخ شو نو صاحب ور سره مونږ روان مونږ ور سره وکړ او چې دواړه سره مخ شو نابین منډې په ځای پر خوا جنگیان ټول په ګډي دور ټول هغه حال ال ته جوړ کو چې نه لارې تلې شو او نه موټر تلې شو او صاحب یو باد د خالد ابن ولید اولاد ټول ګډې ده دا مونږ پښتانه چې ځان ته وایو کنه د خالد بابا اولاد ټول ګډې ده اوس چې زه ګډېږم او ماته یو سړی وای چې ته هډمه نو زبې په تو په علماء چې لکه ماته د دم بای د دم لکای نه خکرې نه په سلور بولی نزي دم وای هغه چاته چې کار د دم توپ کوي ګډیږي ډولکه غږی سرنه غږی په کوم میدان کې چې ډمه غړیږي زه ورته صفا کوي کټونه ورته چي بالښتونه راوړي چیلم ډکې او د ډمه بړواګانو ته نیسی او پیسکې دا ټول د له وزامن ډمان دي دا ټول نو د خالد بابا اولادا مون تبا قوم یو تبا لری مزه ټول ورځ په دې سرک ګورا چې لس پښتانه رواني لس نو الله دې امان راکړي د دې دا تللو ګورا د دوی دا خبرې وګورا د دوی دا لته وګورا د دې دا حرکات سکنات وګورا سل خرب دیر شي چې لس پښتانه روان چرته وګوري ته پښتون قوم نن د دنیا قومونه آسمان سره خبرې کوي دنیا قومونه څوک جازونه جوړي څوک توټي جوړي څوک اټم بم جوړي څوک هایدروجن بم جوړي څوک س جوړي څوک س جوړي او چې سار پاسي چې اوس کې سر پکار ټټ کې نو ماقام یې چته تاسو څه کوي ټول ورځ پی جنگول مرزان جنگول کونتر ساتل یعنی ستاسو دا کار ټول او د مور تور شړای لنګ او د لور کاسیر سمرا درن دی څنګه لک په داسې قوم باندې او په داسې خلکو باندې دا خلک دا قوم دا عمل مر چې ته مرشي مرش جنازه دې وکړه صاحب یا اجي شرف دین صاحب وکړه یاد منو خان جمعه امام وکړه یا دننه کباړی مولا وکړه حاجی جنازه وشوا او سلور جمعه در پسې ختمونه وشو بس تاسو لکه دا راغلي دي چې جوړ مونږ په دې بخنه کې تاسو خیال دا دا تا تانو په ختم باندې ته بخنه کېږي یا پادیرا تا تا نه تقسیمول یا پادیرا لوا او روټي تقسیمول په دې ته بخنه کېږي زما د په خدای باندې قسم وی چې دا ټول په خور ستا پالوا مور شي یا ټول په خور تستاس قاتونه تقسیم شي یا در باندې ختم نو شي چې تا په ژوند قران سره یارا نکړی نیوی والله د جنت بوی در باندې حرام دی په دنیا کې قران حدیث د محمد رسول الله هغه ته نږدې ناراضي په یو حدیث په کلونو کې عمل نه کې اذان شي جمعه ته نه ځي منزل نه ځي خدای ته تکنزل کې د خدای زوی ورته وي ابل اور اس په دغه ډاګه کې چې ډمه غړې دا ډمه ته تاسو د خدای لور ویلي په دغه ډاګه کې چې دا ډاګه د چا وا او په دې کې د ډمه غړې دوی اجازه ور کړې دغه ډاګه د دوی د مرګ پاتې شه زما ډاګه به زما په خوخنی تب معنا پکې ډمه غړې دا خانی د علاقې او دا نوابی د علاقې خان دې ته نواب دې ته خان دې ته وای چې پالاکه کې څوک ته کاغه کته نشي دا کو سړپ دا خلک دا به زمون شبارس کوي او قیامت کې به مون خدای نه خلاصي چې څوک د خپل لاسه مونږ ته د بی بینه اډی پرانی تاسو هغه ته د خدای لور ویلی وګورئ کنزل د پاسه یو بل ته د خدای زوی وایي وایي کنه وایي که خبرې د پاسه زا که پیغمبر راشي و الله کده پرېد وایي کنه وایي د خدای زوی یو بل ته وایي پیغمبر به دران خلاص نکی ا خدای به دران خلاص نکی دا خلق بم د مولا په جنازه د مولا په ختم او د مولا په سقات باندې بخله کیږي او خلاصيږي دا خلق بل څوک چې چات پیرنګي ته ولې کافر وای ځکه چې پیرنګي عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای پرې خبره پوهیږي پیرنګه ته کافر ولی وای ځکه چې عیسی علی السلام ته د خدای زوی وای يهودو ته کافر ولی وای ځکه چې عزیر علی السلام ته د خدای زوی وای نو چې ته خپل کې یو بل ته د خدای زوی وای تاو يهودي او تاو نصراني کې څه فرق دی بھائی برائے خدا خدای ته وګورئ تباہ یو نور بم تباہ نور بم غرق کم سیلاب چې نن کابل راټینګ کړی دی اور پکې بند دی هغه جګری دي چې د روس غوندې منحوس قوم سره لګیا دي جنگيږي خدای دې نکي هغه سات هغه سیلاب په مونږ را نشي چا اغي خو بیا هم خو ستا ملک چرته تنبو کې پناه واغستا تب کم خاطر دی که سبزه والا تو درېږي او سره باټینګن ګرانی یا الله رسرا والی که کتاب تو درېږي او چرته غوخه یا الله رسرا والی دا وکړه غوخه ګرانه ده خدای د روس د امریکې نوم کفار تباہ او برباد کې اے الله ته د مسلمان قوم لا جو ساتي په دې وطن کې قسم په خدای چې د لوګي مرشه هغه ډیره خدانه هغه چې دا پلیت قدم ستا په سر باندې سور شي دا خو چې په چار اغلی دا غي نه تاسو کا دیو جنا عزیزانو سوچ کوا خبره چکه اخلاق پیغمبري زده کا ادخلوا فی السلم کافا کې دام راځي چې ته چې خبره کې سوچ ورته کوا خبره د خېټې نروزی مېده یو ګنده ځای دی د دې اور حالم کوا په دماغ کې هغه نه پسې بار راو باسنه صفا برو چې دې ځنه هم داسې ډایرکټ تخلین او باسي غل نه راوته دا غل جوړه لګیای دا دې خلکو خبره تاسو اورئ یعنی زمونږ دا خبره دې پښتنو شریفانو معززین زمونږ د ملک صاحب معززین دي چرته صاحب دولت او پیسې ور سره غلي دي کده شاخه تا خایزو دې هم معزز دولت سره څوک نه معزز کی بنگلې سره څوک نه معزز کیږي که سره معزز کیږي په خو او په خصلت معزز کیږي په اخلاق معزز کیږي چې جبه خی په دې معزز کیږي پیسې خو ارچا سره راځي زمونږ د وطن کې وګوره چا سره چې پیسې راغلي دولت راغلي غل فزان تپی شرابی هغه دی زناکار هغه دی په لاهور کې ډمې ساتلې دی او د دې ځنه پیسې ورلېږي ستاد دې علاقې خپلې لاهور او چې هغه تشریف راوړي په منډای کې ورته ځای نیولې اعلان دې موټر ولاړی پاس چرګان دی او تکی دی او خراکونه دی او مزه چرچی دولت خدای تعالی دې لدر کړې ته ما لیدلې وې ما لیدلې وې چې هندوانو سره به دې پیټي وچتو د هندوانو لوخي به دې وینځل خراړې ورکه شوې او چونګې ملکه شوې هندولارو دولت تا تراغه بجای د دې چې ته د خدای شکریا ادا کې چې کها مې کها یا نګهته ګل نسیم صبح تیری مهربان خدای دا ستا مهرباني ده چې تجارت د هندو سره مال دې راکړه حکومت د پیرنګي سره مال دې راکړه دا مسلمانان دا کوسډب چا لفتنه ته نه پرې دا چا ډیپټي کمشنر ته نه پرې خو پیرنګیانو زمانہ کې با بیړه به تباش وا صوبیدار به صوبیدار میجر کې دی بنشوي لفتن به کیپټن کې دی بنشوي بابو به چرته هټلر کې دی بنشوي پیرنګیانو تلو نه پس نن ټول نظام د ملک ستا په لاس کې راغلی دی تا ته پکار دی چې شپه ورځ خدای ته په سجده پروته چې یا الله په مونږ د دا مهرباني کړې ده چې مونږ له دې ملک راکو مونږ له دې حکومت راکو دوی په ځان دا مهرباني وکړه چې خزه بربند کړي لوړې بربند کې شراب او زنا او کباب مړ چې په کوم آرام تو بلاس برکیږي صرفه پې نه کړي دا خدای شکریا مونږه دا ادا زما عزیزانو اپکه گئی ما که په قیامت کې مالدار سره دوزخ تلار شي فکر نشي او دنیا کې خې مزي کړی دي که قیامت کې دوزخ تلار او زبلاور پس خبر استاو زما ده چې په دنیا کې مونږه نکړه خوار او سپیره او زاری او په قیامت کې جهنم تملار شو نه زمون خو بیړه دواړه جانو کې تباہ ده غریب دی ولی دوزخ تلار شي په قیامت ولی دی وجنا په غریبای کې اسباب د نجات ځان ته جوړ کړي اسباب د خلاصي ځان ته جوړ کړي پیسې راغې عیاشي مکوا لوفری مکوا زمونږ دی علاقه کې ډېر خلک داسې شتا ډېر چې داغي خانګي حال ډېر خسته دی ډېر خراب دی واړر خويندې پردي نوکرۍ کوي واړرونه پردي نوکران دي مور پردای جامي وینځي او زوی چې بارو ګوره ته به وای چې د افلاطون د زمانه هم دا دی دا له شرم نه در بل دا درتا اپیل مپیل نکوم او یشنا له پند ورکاو چې پند نه د شګې پند ور پسر کچ اور میګي مات اپیل نشتا کدا ټول پاکستان بی بی نشي زما څه کولې شي بس زه خپل فرض زما ایمان دی چې ادا کوم به باقی دی پویګه خدای پویګه چې څه خو خبره دي خوشاله کوم پدې چې ملک په دین آبادی ملک کې دین وی ملک اسلام وی د ملک قانون قران د مل قانون قران هغه ورځ یو میټینګ جی تاسو مشورې ورکړي چې اسلامی نظام راشي نو یو پکې وی چې یاره جی دې لپاره اصلاح معاشره پکار دی چاول د معاشره اصلاح وشي نو بیا د شریعت راشي مال پارام کینا په دې خبره د افسر خوشاله و ما زمونږ عادت دا دی د بازي مليانو کې دا چاپلوسي شته خو چې افسر وګورو کنه وسه ستاپلار غوس نکه د قطب وته وته وته دا چاپلوسي ممکن دی صاحب دا افسر لدا سیس مال شوروش وجی اسلام مال بالکل اسلام معاشره پکار نه یو لک سلیر زرا پیغمبران راغلی دی اول به اسلام معاشره وشو نو بیا به پیغمبر راتلو که یک دم به پیغمبر راغی د مکی اول اسلام معاشره شو نو بیا رسول الله راغی که یک دم راغی په مکه کې داوا د نبوت وکا قانون د اسلام دی یک دم په ملک راشي اسلام معاشره به په خپل کېږي یم ته دا چل دا نه دی اول به چا الله لاري ورته واري کې اسلام ته په دې بم سورې دي تیری شي خیال مراغه مشورې هم کوي مليانو سره څنګه چل او چې بازي دی او شي بازي خیر دی د لګ لګ او چې لګ لګ مونږ کې دا کمه ده او دا مونږ غوندې یا ناری غوندې چې به لګ لګ څه مطلب لګ لګ څه مطلب لګ مګ پکې نشته یک دم چې د شپې سملو چې سار را پاسو د پاکستان په پا عدالتونو کې د خدای قران پروت بس که اسلام راولي خود شپې بارډر وشي او سار به قران په پا عدالتونو کې پروت دي د ملک فیصله به په قران کې دورنګي چھوڑ کر یک رنگ هو جا دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگی خوان نکی یک دم او انشاءاللہ چی یک دم اعلانو شی دا قرآنی احکاماتو پا ملکی تب یا امنو گورا سکون وګوره غلونی وشو او د یو غل نه لاس غوس او په دغه چوک کې ځوړن شو هر یو چې پتیری کې د لاس به تخنیک چې و بیړا اعلان ورته لګېدل چې چور کا یې انجام ہوگا اوس خو جګل رونی سي پولیس والا اور بس منډه منډه منډه منډه منډه مړه راوي چې راوی دي چې کچارو ته بوزي په ضمانت راخلاش اغل بیا را شیطان دار تدا سی بریت تا وی سدی وکړه تاسو دې ځان ستړي سبا سره او خزه سره یو ځای ونیسی سو پولیس ته مخ کې رواني سرستو او شابه او سبه چاله بس مل کاړ غاره غاره او چې عدالت ته پیش کی څنګه چل دی اخذ را پاسی و هیڅ چل نشته وای دا پولیس چې وی ولي وای دا نه ونی دي دا پولیس وای مون پر ازا سلام یو زه ته تلیو اته تاسو کې چې زور مور خو نو ویل چې پر ازا سره وای ځای قانون کې دې لپاره سزا نشته او دې صاحب پولیس لاندې ګوري او هغه سي نه نه ورته ګوري ا سړی چې روزي ورته یو دې کړس عرض می داو چې ستاد ملک نه بدکارای به ودی اعلی چې زناکار اونې شو او اعلان شو چې سبا په لس بجې به په کننګم پارک کې یو خزا او سړی سنساریږي ار سړی پلاس کې کانی راوړی میدان کې سړی ودرې او لکه خلق ورتراش ته بیا خزه لدس مریض ورکه دا دې د کوره بهر روزي نن خوستا په ملک بازار لګېدلې دی ټیکسی موټر والا پار سرک چې دې ګډه بدر ته ملاوي رشکا کې ماس خوتل کې لا پار سرک چې دې ګډه بدر ته ملاوي ستا ملک په بازار لګېدل دا دروغ دي اسوک دې نه خبره ده او چاته دا پته نشته د ملک اصلاح بالا کیږي چې زناکار ਸੰسار شي د غل نه لاس غوس شي اتیا پرې بیا تو ګره چې دا خلک ټکین کنه ټکین سو پورې چې دا پالیسی ستاسو ملک د قانون وی په اسلام ته پاته په ایمان وې چې دا خلک اسلام معاشره دي ته وي چې موږ ورته تقریرونه کوو چې لکه دا کار مکوې دا کار مکوې دوی په دې منی کی دا خو د چندخ د ذات نه چې ته لاندې دباویا پاسپورت دا خلک خدا سي چې ته څومره لاندې دباوې هغه پاسپورت د دوی علاج څه دی پوازونو نصیحتونو نټی کیږي د دوی پویول په مصرای تورا پکار دی الکه روزه دی ولې وخړه او وی چې خو شرا سخت یالته و دا غلا دی ولې وکړه جی دغلا کړی دی دی او شوټه لاس لته ګل زنا دی ولې په روین او میدان ته کوله ته ګوره چې ټیکي کنه ټیکي اوس به مونږ ګرځو چې اسلام ماش دا اسلام معاشره دی ته وي کوم خیال کړی دا پولیس میټینګونو کې کله کله وي چې لکه دا ټریفک افتالا ټریفک کنه مونږ بس کوو جی وې تاسو به وایي چې خلکو ته وایي چې دا څه ده چاته به دا څه ده په خپل لاس ده پاغله ته پیمانه وای ابای مې لیوانه شو په ترجمه باټینګ غواړي یعنی تا اول په دې بالا معنی کې دا خلق به تدا سه او دا سه کې سي دا سه به کې د چونګی نه تر ډبګړای پورې تزا او خلکو د چرونه لګ دا سه ځه ولی دا سه لا ابا رونه لګ دا سه ولی یعنی ما خیال دی چې عمر بدیم که خدای کم کړی کنه نو ته د چونګی له تر دې ډبګره پورې دا کار خو دا پدې کی ها پدې کیږي یو افسر راځي انسپکټر یا ډي اس پی او ترک دا څه ځالکا دا څه خجی چې بل له ترک دا څه خجی او کتر ته رورا د سیزن پرورا مور خو دوی نه دا د ډنډې مسلمانان دنده او قانون او ضبط سخت پکار دی هغه نه پس به دوی ټکی او چې ضبط سخت نه و عقل تصور مکوه عرض می داو پیسې رالی عزت راغې اقتدار راغې خدای ته رجوع شه خدای ته رجوع شه او هغه پیسې خرج کاوه په هغه ځای کې چې کوم د خدای د رضا ځای وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د رضا ځای لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریر کول د جمعې ورځ و او یو سره مخامخ ناس ته لنګي والے دې کمیسی نشتا ټوپای نشتا او لګیا دې جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړي نو راوي غوښته چاله کتا ولی جړل ورته وی یا رسول الله کما ته اجازه وی تا وکیل زه چې ویم چې د سړی ځامن ورک شو کنه خدای راستی قدر و وکیل له ونی دی درو نه دي کې اوس دا سړی توب نشته چې حالت تواس کی تقریر کیږي رشته سره ولاړ دي وامره ده چې سبا دا نه وایي چې دا د دروغ وي چې بستر غوې درته وخه ما زه چې ویم چې د سړی دامن ورک شو ا دروغ نه دي یو سړی سره دومره احساس نه ما ته ګورې یې ا ته ګورې په پرې ته یو شی مو امر دې درته مې وخو ده چې زما تصدیق وشي زه غلط نه چې دا غرق او تباہ قوم دی آئنده دا تصور مکوه د دې ملک او د دې قوم د خیر ورځي چرته چې د مون خلکو دا مالی دا کرداري مونږ ته به خورس خدای په دوربین کې نه خي اور اورز با نوې نوې غم وی مونږ به پسوځ یو ورځ به غم راشي چې د خاورو تیل 14 روپۍ ګیلن وای خدای غرق په بل ورځ براشي ضرورا غټه وه دولس روپۍ کیلو یا الله غرق شو په بل ورځ براشي ضرورا ګوپی سره د دومره منډه په 50 روپۍ کیلو یا الله بیا غرق شو په بل ورځ براشي چې رورش نه پیاز هم په پنځه روپۍ کیلو سره د دا دا پانو هر ورځ به د بنی اسرائیل غوندې نوې نوې عذاب در باندې راځي نوې بنی اسرائیل باندې به هر ورځ نوې نوې عذاب راتلو چې نن به کوم راغې سبا باغ تل اعلانو چې بل براغې بل ورځ باغ تل نو چې بل براغې بل ورځ باغ تل نو چې بل بکرا هر ورځ نور به تماشا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سړی تاواز کو چرا شدا تا جړل ولی او یا رسول الله که اجازه راتاو کی چې د مسلمانانو لک شکایت درتاو کما جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوال کتا تاسو تکلیف نو ماته وای چې دا غرفکم ورته یا رسول الله جارم پدی چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپای نه لرم کمیس نه لرم کېړای نه لرم کور نلرم د کور سامان نلرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرل شنو لري چر تلار شملته وینځم زور ته بربند ناستم چې وچ شي بیا او تړه مور روان شما شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مسپینا شو عمر می ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کیږي د چا کویدنی کیږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکشونه کې چې راشه چې ستا وادو کما رسول الله ورته وی چې غم مکوان ته لاړ شه په ارام کېنه، ژاړه مه او مه شکایت کوه، زه دې ذمهوار یم، انشاالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي. چې یو دوه ورځې تېرې شوې او سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده سوداګر کور تلاړو رسول الله غسړی راو غوخت دا سړی نامه و جلیبی ورته جلیبی با فریاد دی کړو فریاد دی منظور شو د فلانی سوداګر کور تورش نور بندوبست در تما ټول برابر کړي دي سرتور سر په ابلخ په د سوداګر دروازې تورغه دروازه ورته وټکول سوداګر راوته سلام علیک وعلیکم خیر علی جلیبی به خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړو جناب محمد رسول الله تا کور او سامان د کور خود څه کوي چې د تن جامې نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي سیو نه وی ورته وی نه راتلو وی بچی ته صبر وکړه کور ته پوسو کور ته لاړو بیبي ته وای چاخذی استال ور سره د نکاح کول د پاره جناب محمد رسول الله جلیبی براستو لې د مالور موسی کې ور سره چر لوري اوړا غل چې اوړا غل نو پمن ډراوتا ورته مورې دا پلار سره مې ستاسو جګړه ده څه خبر مې پلار راوړې چې تو ور سره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبی برالي غلې ده تا سره د نکاح کول د پاره الله دا سلونه به مونږه کم ځای نه پیدا کوو او دا سه پلار به کم ځای پیدا کی پلارانو تم ګورا او لونو تم ګورا او مندو تم ګورا دالک پلار تم ګورا او د جنای پلار تم د جنای پلار او مور جواب راولېږي چې الک به تماشه ور سره کینی ډولای بنه درکړ وای ته پتانا کو سټکورې شي تا خدای مردار کا چې دا زوی د در پسې بیا کو تک راغستې ز تنگیم دې خزونه ز اور از را کرا یو ناس ته مولا صاحب زوی لمه په ډېر خواره واده کړو او وی واله زه ډیر شکر هم ته په ګډې دې ته په ګډې دې تا د زوی واده چې څنګه کړې نو خو ماته معلوم دی پلارین ګیره شو کوي زوی مې را نه خزه بوت ډیر شکر ډیر شکر تا سکول د سوی په واده ته په داس پینه ګیره غوېما نه وي ته غوېما نه نن سبا خو آسان چل دا لا سکه کا ځینې خلک وایي چې واده د مینه صوفیانه کار کې کو قوالی ا صوفیانش اوس نه قوالی او دمه تم ضرورت نشته وی سی آر په 300 روپے شپه ملاوي وی سی آر دلته ډیپوان دي سه ډیپوان لارشا 300 روپے ورکا کور ته راوړو 10 روپے ټیکټ په ولګاوه او دا د دنیا لپنګان راوواړه په درې سوا دی راوړې ده او نه سوا په جوړې کا پنځه سوا ستاشوي شپږ سوا درې سوا مالک لوار تاسو خیال راځي ترک آسان چل دے حکومت وہی وی سی آر بند بند ہے سر اور بند خود ہے پیٹائی کی بند دی پیٹائی کی بند دی نور ہو بند من نہ دے نظمان عزیزان ہو تو سوای چې کوم بغاوت ته چې هغه مونږ پرې کو او مونږ یې نه کوم بغاوت کوم ګناه ده چې مونږ پرې شدا که زه ملایم او یو ګناه ما نه پاتې نو زما په وس نه رسي خدای دې امان راکړي سوداګر راوت جلیبیب توئی چې بچیا مو چې لک صبر وکړه چې سلام کوم جناب محمد رسول الله سرا راغ رسول الله تا چې یا رسول الله کار خوشو مبارک شه سروبا سچ اوس بندوبست وکړه و یا رسول الله اتاله ورځ د یو دکاندار سره نو کرمان اتانه چې ما خام عالم سلورنه پخپل او خرمو سلورنه د چابل غریب په خېټه کې واچ هیڅ نشي پیسې نه لري واده کې و یا رسول الله مذهب هم دا ده چې سړی سره پیسې نه او واده وشي چا سره چې دولت وي سرمایدار وي هغه خو خلک کور نه ورولي ویلار شاه عثمان زندورین تا چې واده می تیار دی سلګوندې پیسې راکچ د ولی می بندوبست وکم په منډلار او عثماني زنجورین سرمایدار او دولتمند زمانه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلام خپنه شي مونږ له سلام هم ناراض سامانه سامانه او خاص کر دا معززین چې دي د غریب الابیام سلک ډیر دکړې ده دا معززین سای سای چې سای کومه ده اخره د تام سرسام اخره د غر کچه غر ته بدینه پس عقل دکې او سړی زوی بدر نه جوړي زمونږ د زمانه معزز هغه سړی ته وایي چې نه سلام ورځي نه منځ ورځي چې جنازه سره لاړ شي د مسلمان جنازم نه کوي لار ولاړ سپېګمو ته رومال نیولې وې ډېر لوی لوی معززین په جنازه کې شرکت او په اخبار کې راځي تاسو زمانو نه لري موږ سپېره چې ورته ولاړ یو جنازه وکړو دا دا کو سبب دي ا معززین فلان صاحب فلان صاحب قابل ذکر ہستیاں تھیں جنازے میں تاسو خیال راغی معززین ته الله سلام هم نه دی چل زده کړ یو سړی وی السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وای وعلیکم السلام وی سلام علیکم تم ورته سلام سام بیماری او مرض ته وای سامعیکم دا منا چې پتا دې مرز دي تورته وعلیکم سلام خدای دې تام کور وران رب دې اړه دې غر کړ او دینه پس بدوی څه ټیک کی دی چې په خپل وجرو ځکه ناشتي مولا پکې پیښ شي پیښ مولا نه د مسلې تپوس چې په کومه کلنکاري دوی کوي کم کلنکاری دی کې یاره مولا سه دې مسلې متعلق تاسو خیال دی داسې تاسو خیال اوس مليانم خدای دې ورته هدایت مولا ورته شروع شي د الف نه تر یې ټولې مسلې ورته نه سړی سړی تا ګوره چې پوه شي چې دا کلنکار دی څه خیال دی وای نه خبر نه نه دې خیال نه خبر کړ وجدې نه راځي بارها ما ما ته خدای اتفاق ډیر کیږي خو چې وی وای زورته ما ته پته نشي وای چې ته دومره لوی مولای مالدا چې درته ویل چې لوی مولای نو ورو کې ونی مولای وای نه مونږ ته ډیر لوی مولای ښکاري مالا بدن مې لوی دی علم مې ډیر ورو کې دي زه پوهیږم ما ته پته نشته چې بیا مې تنګ ورته بیا راشه کتاب به وګورم چې تا ته پته ولګي چې اسلام پسې څه دور دوپم کول غواړي د پاکستان د قانون وکیل نه ته په دې لار خو تاسو کې چې د فلانه دفعه څنګه ده وای په بلخانه تراشه اول به فیس ورکې نو بیا به د قانون مشوره در سره کوي ته ما نه تپوس کړ دا د ټول قانون ته ته د الف نه تریه پورې بیان کړ دا واوري چې د علم وقار او عزت مون خلق خرابو او مون به جوړو زما خطه کوی ما چې دا خبره دا سي دا ورته سبا راشه غریب سره نه دی غوړو سره غریب نه دا کلنکار نه دي دوی یا ورته ما چې ولیکا استفتاء ولیکا بیا مال راکا افتلا سره د پس به جواب ولیکل شي بیا به دل درد وجم د سلی شي کېږي هم د څه چرته کېږي دا څه ټو کېږي څه د څه نشي کېږي دا دین مون خلکو سپک کړي سرمایدار عثمان که کمی شوی بیا راشي دلن په پیسکه کې پیسې رانی ولې او په منډه منډه را روان دی بلار ورته یو صحابي ورغه جلیبی بچر ته منډه وهي وی کوی دن به مشوال پیسې عثمان را کړې زم د واده سټه کټوکا په برابر اوم ورته جلیبی به واده دی پرېګ دا محمد رسول الله جنگ لاړو جنگ دلا جلا بی بی د سوا د زما د مرګ پاتې شي چې سو پورې مې د محمد رسول الله ناموس غټلې نوي او مګه د واده په پیسو منډي تلاړو یوې تور واغستا یوې ډال یوې اسواغست پاس باندې سور شو تور او ډال پلاس کې میدان تلاړو سګوري چې رسول الله په خپل په میدان کې ولاړ دی او د دې غشو په باران دی جلیبی به وا وا زما محبوب باندې د غشو باران وی او زه دې پارامم سینه واچوله په جنگ یو په دې جهادونو کې سړی داسې جنگ کوي چې ځان ساتي او بل وږي یو داسې جنگ کوي چې په خپل سینه په مرګ اچي دا کال دولس دیارلس سورلس میاشتې وشوې چې د روس غوندې طاقت د افغانستان خلکو رئیس سار کړي هغه وجه دا ده چې هغه په مرګ سینا چولې ده سینا مونږ غوندې نه یو توت مار توت مار دا یو کوچی او د خاري جګړه وا نو اخاره چون هغه خو چل ولا ورتلو کنه د پرزونو نو اړنګته به چې کوچی توا چې غب راو به غرزولو نو کوچی به بیا ورته چې تی واره بیا راځک سره تی واره بیا راځک اخاره به چې بیا ور پاسې چې بیا اړنګته ورته چې بیا بغرب شو هغه بیا دی یو ور بیا راځک ته یو مړه بیړای ولا پر غرزول را غرزول تبا کړه همدا आवाज به کولی چې ته یو ور بیا راځک نو مونږه هغه یې دوت مار والا یې یا خپل شي ما تاسو ډزې هم لیدلې دي تاسو ډزې هم لیدلې دي خیال مراغه دځه هغه ټینک ورته نه ټینګي بکتربند گاډي ورته نه ټینګي بمونه ځان پورې تړي او ټینک تلان دي سملی او ټینک کمالو زي او ځان مالي زي جاهدین هغه خلک یو عظیم تاسو چې ورته سوپر پاور وایي هغه د سپېګمو نه ځوړند کړی دی د ځان په علاج نه پوهېږي چې کوس تخت ما شرمېږم که نه تختم داس په غضب اوړېدلی تاسو خیال راغی جلیبی سینه واچوله په مرګ سینه په خپل وینو کې خړو پروت رسول الله د سترګو مبارکو نه وخو دارې وهلې او ورته وی جو جلیبی با په خدای مې دې قسم وی دا سی واده دې وشو چې دا سی واده به تر قیامت پورې د بلچاو نشي اوچته کوي جنازه جنازه را اوچته کړه جناب رسول الله د پنجو په سرور په روان صحابه ورته یا رسول الله تدا د پنجو په سرور رواني ورته صحابه تپوس مکوي په خدای مې دې قسم وي نن د جلیبی جنازه له دومره ملائکه راغلي دي چې پزم کزه نه کیږي چې ز قدم په باندې کېږدم تاسو بار بار یو شعر اورئ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں دنیا سے شہد ہے تچے وفادار د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم شی دنیا سکه لوح قلم بم ستای عرش کرسی بستای ستا په مرګ با یواز خپلوان نه جاړي ستا په مرګ به عرش عظیم هم جاړي ستا په مرګ به ملائکی هم جاری نن زمون په مرګ شیطان جاری چې زما پر کټه مر دی ملائکی او زمون په مرګ جړل یعنی په مونږه به ملائکی جاری تو بس تغفار دی وجنا زما عزیزانو گریوان کې وګورئ لره مزه لړ کدا نه منی چې قبر کې بسې سوال جواب تپوس وغیرہ وغیرہ دومره ومنه چې ورځې په دغه تنګي سوري تا دومره ومنه باقی چې وراله ډېر چغه به وایي ډېر فریاد به وکي او د تیخ تراو بدیم نه او پریدی به دیوم نه مرګ بم نه او ژوندې به هم نشي ټینګې نه بمرې او نه به ژوندې ټینګې دي په ما اعتبار مکوا چې دا جنازه دا او دا فلانه دی او فلانه دی نه پاغه خدای باور جنازه خدای ته جرګه کول دي چې دې مجرم ته خدای څو نه وي قسم په خدای که دا نیت نه زما یو نه ستای چې را پسې ولاړ زما نیت هم په دې کې چې دا صادر چرته ګورکن دی یو نسی او نور بم پکې صحیح او کمنی را پسې هغه مات ګډ چې ولاړ یغین په دې تمه چې را خلما خون بابا ته خو چې سبب پکې او کمنی راغیم دانیت نه چې تا د پاره خدای ته جرګه کوي معززین چې پکې تلی